بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د قران د فهم د پاره اصول بیانې دو یو ها اصول چې دغه تعلق او د فهم د قران سره او دا مشتمل په دولسو قیدو باندې اوله قاعده کې درې خبرې وي عظمت شناعت آداب دیمه قاعده کې تعریف موضوع حکمت او تقسیم الصور مدنی مکی تا دریمه قاعده کې مخاطبین د قرانو منون کې او نه منون کې د نه منون کو سلور ډلې سلورمه قاعده کې اقسام د شرکو شرک په دوه قسمو اعتقادي فعلی شرک اعتقادي بیا په سلور قسمو شرک فی اللم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء شرک فی العبادت شرک فعلی دو قسمو تحریمات العباد داغی مقابله کی تحریمات الله دیم قسمه نظر د غیر الله داغي مقابله کې نظر د الله بیا پنځمه قاعده کې د مشرکین اقسام بیان شو اوس شپږمه قاعده کې عقاید د مشرکین او دلایل د مشرکین بیانو عقاید المشرکین او دلائل د مشرکینو قران پاک کې د مشرکینو عقاید الله پاک نقل کړ دي چې مشرکینو د الله تعالی په خالقیت او مالکیت باندې قائلو او دغه شانته منځونه به کول روزه به نیولې دعاګانې به کولې او صرف د نبی علیہ السلام سره د توحید په مسله کې اختلاف وو الله په خپل صفاتونو کې ونه غاڼو دا کې دا ګورئ سورې مومنون کې سوار لسم آیات نه چې مشرکین په دې قائلو چې الله تعالی خالق او مالک دی سورۃ مومنون سوار لسم آیات سلور اتیا نمبر کې مومنونو سلور اتیا قل لمن الارض ومن فيها تپوسو کا چا اختیار کې باچی دار شیدا الله پنور کې دا الله خلاف پنور کولې کې سيقولون لله زردو وې دا کارونه الله کوي د اختیارات د الله سره دي دا دغه عقیده دغه شانتي زامن اور کول والا سوک دے ومن یدبر الامر سوک تدبیر کې د کارونو پزمک او اسمان کې نظام چلون کې سوک دے فسيقولون الله تر دوه الله پدې قایلو باران الله اوري غیاګان الله ټوکي د غوګونو مالک الله د سترګو مالک الله دی ژوندې د مړی نه مړې ژوندې نه الله وخ کی د اسمان او زمکی منځ کې نظام الله چلای مشرکان په دې قایلو په دې هم قایلو چې موږ الله پیدا کړیو سورې زخرف کې وګورئ نه هم یاد کې سورې زخرف نه هم یاد دا کارونه الله کړ دي دا نظام الله چلی په دې قائل هو چې اسمان او زمکه دا الله پیدا کړلی او بیا ور پسې وګورئ دې صورت کې واتیا کې مشرکان په دې قائلو چې خالق زمن الله دی من خلقهم دا شانتی عنکبوت کې وګورئ یو شپه ته کې په دې قائلو چې خالق الله دی عنکبوت او یو شپه ته بیا ورپسې ذکر کئ درش پته کې ولئن سالتم من نزل من السماء ما کته پوس دیو کې باران سو کوي واحیا به الارض پدې مان زمکه سوک تازه کئ نو ليقولن الله خامخو وي الله پدې باندې قائلو چې دا نظام الله چلای دا شانتی دعاګانې به د الله نه وخته چغه به الله تعالی مصیبت کې او تکلیف کې لکه سوره یونس کې وګورئ 20 آیات کې سورت یونس بیشتم آیات هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ورپسې وایي وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين چپه براله دریاو کې براگیر شو دعوا الله چغه بوال الله تا الله به رحمت کو مخلصین له الدين خاص کوله به الله له چغا بل سو بین رحمت کو لئن انجیتنا من هذه کمن اخلاص کو دې تکلیف نه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق چې خلاص به وکړو بیا به الله سره شریک جوړو ثم اذا ذاقوا منه رحمه چې الله ول مهرباني ورکي اذا فريق منهم بربهم مشركون بیا وړل په دیو کې ضرب سره سزار جوړې نور مصیبتونو کې تکلیفونو کې فریاد الله ته کوي وګوره تکلیف براغه نه چغه به الله تعالی مصیبت کې به فریاد الله ته کوم الله تا الا ایا د دې لاندې تفسیر ابن کثیر واقعا نقل کړل د ابو جهل د زوی اکرمه په اکرمه دریاب کې کشته کې ناس نه سنادی قریش سره دي فتح مکوشوا او زی ځان وباسي د نبی علی السلام نه ډډه کوي کشته دریا مند لاړه بعد مخالف راغې مشرکین الله ته چغواله چې یا الله خیر اکرامه ورته دا سکوې تاسو خو په وچو به کې بل چا ته چغوایي اوس الله ته چغي وای ناغه ورته ګوره ماشومه په دې وخت کې بل څوک نه را رسیږي منګه ځکه الله ته فریاد کوم اکراموي ماړه کې اعظم کو چې په سخت کې الله را رسیږي نو پراته کوم الله را رسیږي او زلالم د نبی علیہ السلام په لاس کې مخبل لاس کې خو بیات مې وکړو او ایمان مې راوړو نو ګور هغه مشرکینو سخته کې تکلیف کې بچواله الله تا د دې زماني مشرکان پاغي سخت راځي نه ال پیر او بار ورسي علم قاسم ازوانه فنې کې شي چې معمولی غوندې سخت راشي نه بل ته چغوي بل را مات کوي ال لوی ځوان را ورسیږي ال پلان کې را ورسیږي او بل ته فریاد کوي بل ته چغوي د ډیرو خلکو د خلونه داسې ورې دي شي یو ځای کې سړی او دس کو نو پاسې نه پاسې دی باندې شو چل وشو نو ار له ځوان پنه کې شي اور عملی سوټه دا کار مکوا یولې تاسو اولیاء او مرتبه نه منئ سو الکه دا مرتبه ده چې تیرا مدد کې او د الله صفات ور ورکې د د خدای توب وای اولیاء ول الله مرتبه ور کړی خو خدای توب ونه ور کړی دا د هغه کې دی دغه شانته سورې لقمان کې وګورئ سورې لقمان 15 آیات کې سورہ لقمان پنزیشتم آیات وإذا غش يوم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين کله بچ پټ کړو دی ولر چفو پشان دو وریزو دعوا الله نچغه بوله الله ته مخلصين له الدين الله له بلنه خاص کوله فلما نجاو من البر فمنهم مقتصد بعضی په دیو کې درمیانا او ډیرو پکې بیا شرک او دا الله سره به شریک جوړو دغه شان سورې زمر کې وګورئ داغي عقیده نقل کړي سورې زمر اتم یاد کې وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه کله چې ورس انسان ته تکلیف رابلی خپل رب ګرځي الله ته ثم اذا خوله نعمت منه بیا چې ورکه الله لر نعمت د خپل طرف نه نسیه ما کان دویلې هیر کې هغه حالت چرابل الله غیتا من قبل بخا وجعل لله اندادا غرض الله درې صدر سخت کې الله ته فریاد کړي نو چې را تراشي نه خپل تکلیف هیرږي بیا وګورئ دې صورت کې اته درشم کې سورہ زمر اته درشم او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتي ک الله تکلیف رسي تاسو چې رحمت کوئی تکلیف نشي در کوله کو الله خوشحالي را کوي نو تاسو چې رحمت کوئی خوشحال نشي بندوله خلق السماوات پیدا کون کې اسمان او زمکو الله دی دا دغه عقیده دغه شان دي سورې توبه کې وګورئ د نیکی کارونه وکول جمعهتونه به جوړول نو لسمه یا سورې توبه سورې توبه نو لسمه یاد کې اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام ګرځوي تاسو بور کول حاجانو ته جوړول د مسجد حرام وګوره حاجان له بور کولی خړو بول به وې دا ثواب دی مسجد حرام به جوړو جمعهتون به جوړول وې دا نه کې کار دی دغه شانته الله نه به دعاګانې وغوښته سورہ انفال کې وګوره ورپسې دو درشتم کې مخ کې سورہ انفال دو درشتم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ کله چې دي مشرکان اے الله کدا پیغمبر په حق ایسا طرف نه فام تیر علین حجارتا من السما من باندې کانی راوروا کده په حقی او من یې نه من نو په کانو ولا ورپسې وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون چې دا مشرکان بخنه غواړي عذاب نور کوم چې بخنه غواړي نه عذاب نور کوم نو چې مشرک بخنه غواړي الله به سخت نه راولي نو چې مؤمن بخنه غواړي استغفار وای د یو جنا استغفار دا زیات زیات ور غواړي نبی علیہ السلام با د ورځې سلو پیرونه زیات بخنه وخته نبی علیہ السلام ته حضورت نو خو موږ تاسو تعلیم راکړي چې استغفار وای رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه طالب علم له پکار ده چې دا سو کلمات ځان خپل معمول کی سلورمه کلمه وي سار مانځ بسې ماخا مانځ بسې لس لس کرتا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير او دا شان دوره دي حدیث پاک کې رہی لس سل پر سره دا کلمات وای نو دون ثواب کی لکه چې لس غلامان آزاد کی سل نیکی ورته په عمل نامه کې ولیکل شو سل ګناونه میټاو شو او د ماخامه پورې د شیطان نه په پاس کې شي چې ماخام وای یو ساره پورې په پاس کې شو خپل معمولی سره جوړ کی استغفار سره ځان لوي سونه زیات ویلې شي علما ته طریقت هغه چې استغفار سو ورکین 313 مرتبه خی درې سو دیالس خو درې سو دیالس لازم نه ده که زیات کې نوم خدا که کم کې نوم خیر دی پوچوي ماخام پوری دې د الله په پاس کې ماخام وي ساره پوری نو کو نور څوک نه وي طالب علم له ډیره په کار ده چې د محفوظي الله په خپل پاس کې ساتین د عذاب نه وسې بچ پي معانی او مخت ناراضي کني شیطان زیات کوشش کوي چې دیندار سره پریشان کی او رکوټونو ته بیخ کی نو ګور هغه بخنه وختنه الله پاک عذاب نه ورکو نو چې مؤمن بخنه غواړي نه الله ولوم عذاب نه ورکي نو استغفار مشرکین وب بخنه وخته دا الله نه سوال کور پسې وګوره 15 درشتم کې منځونه وکول منځونه به کول خو هغه منځونو کې ثواب نه ملایدو لکه څنګه چې سړی شپېلی وهي او لاسونه پړقې په دې کې ثواب نشته دا چې داغي منځونه به ثواب ولې عقیده برباد و دا شانتی باتی مالی به کول نفقی به کول خیراتونه به کول او خپل صدا لمی سم مقرر کړو فقالوا هذا لله بزامیم نو ای بدیو دا یوې سچ دا الله دا دا, دا الله دا وهذا لشرکاینا دا بلې زمون دي صدارو دا لکننم دا کوي زکات ور کوي او دغه شان سرسي ور کوي نو قرباني کوي نو دیولسمه ځوان منختوم کوي دلبار لبګی چر چر ګړم لیږي د هم په ځان مقرره کړل دلبار ته شکرانه مور دې د هم په ځان مقرره کړل نو ګور هغه به عبادت کول منځونه به کول ذکرونه به کول د شانتی عبادتونه به کول ثواب به کول بیت الله سورہ اعراف کې وګوره 31 آیات کې یو درشتم د بیت الله ثواب به کوم یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد واخل خپل خایسو پسند د هر جمعات کې طواف وکونو په بربند وکو الله جامع واچوي په بربند طواف مکوي دا شانتي مصیبتونو کې الله ته فریاد کوم سورې نحل 350 کې سورې نحل 350 آیات مصیبت تکلیف کې به الله ته چغواله الله به رحمت کوم دا داغي عقیده وي دغه شان نور د نیکی کار نه وکول منځونه وکول او د خیر کارونه وکول نشر مرجان کې سلامه صفحه کې شاپور شیخ الله دې غریق رحمت کې هغه عقاید داغي نقل کړلی سو د طرفه شعر دی سوي معلقې نقل کړ دی دغه شانتی د بخاری حدیث ته نو سو اکان میں صفحہ دا بخاری حضرت عمر دنہو نبی علیہ السلام تو فرمایل چې ما په جاہلیت کې نظر منلې ده چې زه مسجد حرام کې اعتکاف کوم اوس خپل نظر پوره کوم او کنه نبی علیہ السلام ته او فی بنظر کا خپل نظر پوره کا وګوره د جاهلیت په وخت کې باغی په جمعات کې اعتکافونه کول ثواب بیگانو او دا شانتی معرف القرآن کې نقل کړ دي اول جلد صفحه 300 او یا کې حضرت جعفر رضی الله فرمایي چې ما په د جاهلیت په وخت کې ځان د دروغونه او د شرابونه او د بوتان نه منع کړو د جاهلیت په وخت کې ما دروغ نه ویل د جاهلیت په وخت کې ما شراب نس کو د جاهلیت په وخت کې بوتانو ته می سجده نه کوله ګوره دروغ اغي بد غنل شراب سکل اغي بد غنل دغه شانتی مشکا شریف کې 301 صفحه حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي ما زنیت فی الجاهلیت ما د جاهلیت په وخت کې زنا نه دی کړی زنا به بد غنل ګناه به غاڼو دا شانتی مشکا شریف درې سوا سلور سلیختم کې حضرت سمامار دنو فرمایي ما د جاهلیت په وخت کې د عمرې اراده کړې و ما د جاهلیت په وخت کې د عمرې اراده کړې و بخاری شریف کې 1500 وختم کې هغه کې دادی چې د جاهلیت په وخت کې باغی سکولا چې کله محل کې وسړې مړ شو ناغي به قسامه کولا یو بل به قسمونه ور کول په الله باندې او دغه شان بخاری کې 300 صفحه کې ابن دغنا او بکر رضی الله عنه فرمایلیو چې ته د نیکه کار کې ستاشان سړی څوک د کلی نه نو باسي وګور هغه باندې کوي ته نیکی ویلا ته د نیکه کار کې نیکان خلق د کلی نه نو باسي بخاری سلورمه صفحه کې ابو سفیان هغه ما ځان د دروغو نه ساتو ابو سفیانو ځان د دروغو نه ساتو د نبی علیہ السلام سره مخالفت بس کیو نو ګوره د نیکو په کارونو کې خو مخالفت نه ونی کې خو باو کوله منځ او د شور روزه شوا ذکر او اذکار شو دا خو یې کول دغه شانته د رسالت ناغي بالکل انکار نکو سبای صفاتونه او چاغه به نه منل سورته انام کې تاسو وګورئ درې درشتم کې رسالت نوم چولټ منکر نو سورہ نام و دری درشتم کی حکم د توحید مسله وی چورته کوله دا غي نه انکار کو دا شانته د ټول قران یې انکار نه کو سورۃ یونس کې وګورئ پنځم آیات کې سورۃ یونس او پنځم آیات او بدله یا د خپل بیان بدل کا بس ذاته چې سیدا فرید نور کوا نو معلومه شټول قران انکار نه کوم د توحید د مسلې انکار کو د توحید مسله په بدلږي دا خلاف د نبی علیہ السلام سره بس کېو په توحید کې وګوره سورې بنی اسرائیل کې شپږ سلې ختم نمبر آیات کې انکار یا توحید نکو مخالفت نبی علیہ السلام سره د توحید په مسله کې بنی اسرائیل او شپږ سلې ختم کې وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده کله چې یاد کې خپل رب په قرآن کې وازي الله تعالی یوازې یاد کې د الله د وحدانیت بیانو کې ولو علی ادبارهم نفورا ګرځي په شاګانو نفرت کون کی ورغیم د توحید نه نفرت کو او نن هم د توحید نه نفرت کوي نور مسلې بیا نه دا او دا څه خبرې کوه د مانزه خبرې کوه د زکات د عشر هیڅ نشتا ماحول جوړ دی او چې توحید مسلې دی وکړه چې الله ارسه کوي بابا سني شي کوله مخلوق سني شي کوله بس بیا وګوره پکې ور باندې شروع مقالبه د بسکه په توحید کې ولو علی ادباریم نفورا دغه شان سورې صفات کې وګوره 15 سمات کې صفات 15 سم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون خپل مددگار نه پریدو خپل زړه کې نه پریدو زړه بکو زړه ورټینګو الله بل جا بل جا بالحق صدق المرسلین پیغمبر په حق رات لکړو هغه د انبیو تصدیق کړو نور انبیو هم دا خبرې کړې هغه هم د نور انبیو شانتي دا مسله پیش کړې و وګوره انکار یې سنو توحید نو ورپسې سواد کې وګوره پنځم آیات کې واجب ان جاء منذر منهم تعجب کو دي خلکو چراغ غیر تیرون کې لدیونه وقال کافرون هاذا ساحر کذاب هو رسول پتوی دي یو په 200 شاعر دی لیونه دی بل په 200 دا دا خو ساحر دی دا خو کذاب دی ولی اجعل الالهه اله واحده وی ګرځون مددگار یو کارساز خا یو الله ارسکای پیر بابا سنی شکوله پلان کې بابا سنی شکوله دا خو ساحر دی ان هاذا لشیء عجاب دا خو عجیب خبره دی کوي ناشنا خبره راوړه ناشنا دین راوړو دا خو مونږ چرته نه ورنوم دا وای ولکه دا خبره خو مونږ نه ورېدلې دا دون مليان تیر شي دي او دا دون مشران تیر شي دا خبره دا اوس دا پنځ پیریان رالو دا خبره شروع کړې نه خبرې دي وایي هغه د توحید نه انکار کو نه نو مشرک د توحید نه انکار کین نه دستا او دغه څه فرق شو دا جدا خبره شیطان یو قابل جرنیل نه لار ورته بیری بیری خي هغه په اورنګ کې خطا کول دی په بلرنګ کې خطا کوي هغه لات او ودو سواو یغوس یعوق نور الہ درگاونو دی وخت ورل نور مقرر کړلی انکار توحید نه شان سورې زمر کې وګورئ 15 سلیختم یاد کې سورہ زمر 15 سلوختم کې و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کله بچیا شو الله پاک یوازې د الله توحید به بیان شو اشمئزت تنگ بشو لونه دا کسانو چې ایمان نرو په آخرت مشرکین به تنگ شو رنگونه به بد شو دا ولې د توحید د وجنه د توحید مسله پای باندې خنه لګی دا او پریشانی به بدیوا د توحید د مسلې سره خلاف وو ان کاد لیوزلون عن الہتنا نږدې دا پیغمبر چې واړې موږ د خپل مزګارونه لولا ان صبرنا علیه کبه دې کلک نشو موږ به په زړک لکیو من به خپل الیانه پریوځي بلګیای دغه شان سورته عرب کې وګوره او یا نمبر کې سورہ عرب 70 آیات کې Mm-hmm. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وی باغی ایرات لدی کړي مونږ ته چې دیو الله بندگی وکړو نظر ما کان یعبد اباونا فرید مونږ هغه چې زموږ مشرانه بندگی کړدا فاتنا بما تعذنا زموږ په عذاب باندې راتلو وکړه کم نه چې مونږ یې ان كنت من الصادقين عذاب راوړه ته چې مونږ یې رې سورې حج کې وګورئ دوا یا نمبر آیات کې سورې حج دوا یا نمبر آیات کې و اذا تطلع عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا کله به چې قران ولوسې شو داغي تندي به خراب شو قابو چې عمله به کوله پاغه سړی چې لولي په دیو زمغ آیاتونه د قران د وجنه د توحید د وجنه هغه سو خپه کېدل پریشان کېدل دا د مشرکین او عقایدو د نبی علی السلام سره په خو اعمالو کې مخالفت نه و د نبی علی السلام سره چورلټ رسالت نه انکار نه کو د ټول قران نه انکار نه کو مخالفت بس کیو د توحید په مسله کې دا مشرکان د دغه مزګارو د پاره لخر حاضر شیو جګړې به کولې دا شانتی انبیاء کی وګورئ آتش پېته کې قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ویل دي مشرکانو اوس د ابراهيم عليه السلام امدادو کوي د خپل مدګارانو جګړه وکولې د خپل اله او طرف نه خاده سن شي کولې دلائل د مشرکینو یو دلیل داغي دا او دا نایبین دي منګ چې دا الہونه غواړو دیونه دا د الله نایبین دي منګ دا واقدار متصرف نه غنو دیو ته الله کارونه ورکړلی سوره بقره کې وګورئ یو سل ولسم کې الله ولې اختیار ورکړل بقره یو سل ولسم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض 116 وای دیو نیول دی الله نائب ولد پمانه د نائب دا د الله نائبین دی دیو تعالی اختیارات والا کړ دي دا د مرتبه خواندان دي دا خو الله مرتبه ورکړي سود نکي زموار دي سود بادو سود سرخبادو الله جواب کوي سبحانه پاک دی الله د نائب نه دیم بل له ما فی السماوات والارض دا الله اختیار کیا غدي چې بر او خطه دي پور تا وخته مالک الله دې نائب ته صورت شو دریم دا کل له قانتون ټول الله لر عاجزی کون کی دي قانت دی عاجزی کون کی دي الله نائب نه ګرځي بدیو السماوات والار سلورم ناشنا پیدا کون کې اسمانو زمکو دي اسمان زمکه پیدا کول نائب ته ضرورت نو اوس ولونیو پنځم و اذا قضا امرا فانما يقول لو كن فيكون چې یو کار په سلو کې نو کن فیکون سرکار کوي نائب ته ضرورت نشتا کله به داوي دا موږ الله ته نږدې کوي د دیو پسند کې موږ الله ته نږدې کیو قران داغي دا دلیل نقل کوي سورې زمرو دې میات کې سوی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا نږدې کې موږ الله ته زلفا منزلتن و درجتن مرتبه کې ابن کثیر معنی کوي موږ الله ته مرتبه کې نږدې کوي درجه کې نږدې کوي د دیو پسند کې قربت ته موږ د الله نه لريو ننوم دا وایي دا وایي وې منګه د الله نه لريو دا نیکان بندګان دي دلبار کې سره سوالو کې نږدې شي دا شان دای دلیلو چې دا زمون خبر الله ته پیش کړي بابا پتا بشي په خوده وشي منګه دیو توای نو دی الله توای سوره یونس کې وګورئ د لسم آیات کې سوره یونس او اتلسم آیات ويعبدون من دون الله او بندګي کې دی به د الله نه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او یې بجو دا خلق دا نیکان بندگان زمنګ سپارش پیش کې الله تا منګ دیو ته وایو دې زموږ فریاد الله ته وسی دیو منګ الله ته نه ځکې شفاعون عند الله زمون خبر رسې الله تا او زمون سفارش کئ د دې دلان دي تفسیر کبیر پنځه دېرش نمبر صفحه کې نقل کړ دي د سورۃ یونس په تشریح کې ونذير ذلك في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق على تعظيم قبور الاولياء على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فان هؤلاء يكونون شفعاء من الله تعالى ونذير ذلك في هذا الزمان دغه مشرکان مثال په دې زمانه کې اشتغال کثیر من الخلق ډیر خلق دي چې هغه مشغول دي علا تعظیم قبور الاولیاء دا اولیاء د قبرونو تعظیم کوي غلافونه به خوري رنگونه ول ور کوي ملنګان راځي عرسونه پکې میلاوهي مناوهي دیګونه پکې بخي علی اعتقاد انهم د عقیده چې دیو کله دی قبرونو تعظیمو کی فإنها اولای یکونون شفاعا عند الله تعالی دیو د الله په دربار کې به ولا سفارش کوي اوري یو ځکه نو میناله ملنګان راغلیو دربار کې باند کړو ناغیو پکې دا دیک چې دربار په دی خوا کې کړنګي کنه دا بابا خطه په دی قبر کې خوشحاليږي چې وګوره زما دربار له دیګ راوړلې ها علی اعتقاد انهم اذا زمو قبورهم د دیو دا عقیده چې موږ دې قبرونو تعظیم کو دیګونه به کې باقی کو ورسونه پکې وکړو دا غلافونه او جنډې په واچو رنگونه ولور کو ګمبتونه په لپاس ودرو فإنها أولئ يكونون شفعاء من الله تعالی دا بیا الله ته خبره پیش کړي دا امام رازی رحمت الله علیه ها هغه دغه مشرکان مثال کو په دې زمانه کې ګورئ جلال شي قبرونو ته عقل چې د قبرونو تعظیم کوي او دا عقیده چې دا قبرونو والا زمون خبر الله ته پیش کړي دا د هغه مشرکان مثال دی اق مشرکان او دا یو شی دی امام رازی تفسیر کبیر کې د سورۃ یونس اتلسم آیات په تشریح کې نقل کړلی ان شاء الله ترجمه کې بیا تاسو ته کتاب وخیم سلورم دلیل داغي سو دا واقدار دي الله والا اختیارات ورکړلی سوره سبا کې وګوره دا سلور وانه شوبې او دلایل ال نقل کړي بیشتہ پارات بیشتہ میات سبا قل ذو الذين زعمتم من دون الله هو را مدد کیا کسان چې تاسو به ګمان کوئ به الله نه لا یملکون مسقال ذره واغدار ندی د ذره برابر براوخته د زری برابر اختیار مې نه ورکړې مشرکان سوې واقدار نه دي برخ والا دي الله ولا برخ ورکړ دا جواب وما لهم فيه ما من شرکین نشته دی ولرا پاسمان نو زمک کې برخه ما ولا برخه نه ورکړې مشرکان نه نه برخه نشتا خدا دا الله معاون دي الله ورته سکار نه والا کړل امداد وسره کوي لکه دنیا باچا ته ګوره په علاقو کې ځان نایبی نیولې د علاقې خلک هغه ته فریاد کوي نه هغه فریاد بر باچا ته وړي نه کار کوي کنه دام د الله سره معاون دي الله جواب کوي ما له منهم من ظهير نشتا الله لرا د مخلوق نه معاون ما سوق معاون نه مقرر کړي نو سلورم مشرکان وې زمون فریاد الله تعالی سي سفارش کوي الله جواب کوي ولا تنفو شفاعت عندا سفارش د الله دربار کې فایده نه ور کوي دنیا کې سفارش نشي کوله سفارش بکې قیامت کې او داغي شرایط بیانو به درې شرطونه داغي دا د مشرکینو عقاید او داغي دلایل و مقیده کې مقاصد سمانیه مقاصد سمانیه قران کې اته مقاصد دي شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فوز الکبیر کې د سرور نه تعبیر کوي په سوابق سره توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بالیوم الاخر د دین تعبیر کړل په سوابق سره او د سلور نه تعبیر کړل په لواحق سره جهاد انفاق تنظیم آداب داسې دا لواحق دي دیتو مقاصد سمانیہ سلور تا سابق وای او سلور تا لواحق وای توحید رسالت جهاد انفاق دا سابق دي او توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بالیوم الاخر هر یو مومید د پار د اخر دی هر ثانی مومید داول دی هر ثانی مومید داول دی توحید یو مانو نو دا توحید مسله پیغمبر پیش کړلا پیغمبر ومني پیغمبر دیو مانو پیغمبر کتاب راوړل قران جو قران ومني چې قران دیو مانو نو قران دا نظریه پیش کړل چې قیامت کې پورته کېدل شته د قیامت مسله ومني هر ثانی مومید داول نه قیامت ولې منی زکه دا مسله قران پیش کړل قران ولې منی زکه قران پیغمبر راوړل پیغمبر ولې منی زکه چې پیغمبر هغه توحید مسله ذکر کړل د توحید مسله ته ته خود الله او سلور هغه ته لیکيږي لواحق جهاد تنظیم انفاق تنظیم آداب دې کې هم هر ثاني مومید داول لې ځان کې آداب پیدا کې چې ساو تنظیم جوړ شي او تنظیم جوړ کړي د پاره د اشاعت د مسلې چې مسله خورشي چې توحید مسله خورشي تنظیم جوړ کړي د پاره سو انفاق بو کوي انفاق کوي د پاره سو چې jihad کوي نو ګورا هر ثانی ممید د پاره د اول شو آداب ځان کې پیدا کړئ چې تنظیم ساسو برقرار شي تنظیم جوړ کړئ چې مال ولګوي مال جمع کړئ مال ولګوي د پاره دې خبر چې jihad مسله خورشي العرفان فی اصول قرآن 41 صفحه کې بیا داغه وضاحت ده دا مقاصد سمانه ذکر کړی نو قران کې بیان د مقاصد او سمانیو ده یو توحید دویم رسالت دریم صداقت د کتاب سلورم ایمان بالیوم الاخر پنځم جهاد شپږم انفاق وم تنظیم اتم آداب د سلور تام مقاصد اربعوي او دیتا شاه ولی الله رحمت الله علیه امام رازی رحمت الله علیه هغه هم د تسوی سوابق وي او د سلورو ته امام رازی رحمت الله علیه لواحق ویلی جهاد انفاق تنظیم آداب ته سویلی لواحق او د سلورو ته سوابق ویلی قران پاک کله کله دا سلور واخلی او د صورت داوی وګرځي یو صورت کې دا سلور وانه مزامین ذکر کړي توحید رسالت قیامت کتاب مقاصد اربع دا سلور وانه په صورت کې سکي ذکر کړي دا صورت داوا ګرځي لکه سورې تغابن کې تاسو وګورئ دا سلور باندې ذکر کړئ سورې تغابن دیو مسله مسله رسالت بیا و میات کې وګوره مسله قیامت زعم الذين كفروا الا يبعثوا کافر ګمان کوي چې پور ته بنو شو قیامت کې قل بلا وربي قسم می دي پرب لتبعثن تاسو پور ته شي ثم لتنبؤن خبر بدر کړی شي په عملونو ورپسې اتمه یاد کې وګوره مسله د کتاب مقاصد سمانیه دي سلور صراحتن دي او سلور په کې سړي مندمج دي پټکړی دي یو داوا د سورته بقره سه توحید ده نو توحید سره د قیامت مسله توحید ذکر کړل د قیامت مسله به کې مندمج کړل دیو مسله د رسالت داغه سره صداقت د کتاب مندمج کړل سلورو مسله د جهاد او د جهاد سره تنظیم مسله مندمج کړه او پنځو مسله د انفاق او د انفاق سره آداب سره مندمج کړو نارؤوس ثمانیه اتوانه مقاصد د صورت دا وشو خو سخ کارو او سبا کې پټ شو کله کله یو آیات کې دا سلور وانه مزامین څه کوي نقل کوي توحید رسالت قیامت او کتاب یو آیات کې څلورونه جمع کړي لکه سورې نساء کې وګورئ یو سل 15 رسم آیات کې په یو آیات کې څلورونه جمع کړي یو سل 15 رسم یا ایو الذین آمنو بالله ایمان والو آمنو بالله کلک شی په ایمان د الله ایو الذین آمنو آمنو بالله دا تحصیل حاصل شو ایمان والے ایمان راوړی ناغو ایمان راوړل ته ایمان راوړی دیو جن دویم امینو معنی سره اثبتو کلک شي یا ای الذین آمنو آمنو بالله کلک شي په ایمان د الله ایمان معنی کلکواله تاسو ایمان راوړل په خپل ایمان کلک شي دا څه شو توحید ورسولی کلک شي رسالت د پیغمبر دا دوی مسله شو صداقت د رسول توحید رسالت او صداقت د کتاب ایمان بالیوم الاخر مقاصد ثمانیه توحید دا په مختلفو عنواناتو سره قران ذکر کړي کله کله تعبیر کوي د عبادت په لپس سره لکه سوره بقره کې وګورئ یوشتم آیات کې یا ایها الناس عبدوا ربکم اے خلکو عبادت کې د خپل رب یو غنې خپل رب په بندګۍ کې اثبات د عبادت یو کو او کله نه پی د عبادت کې د غیر نه بل چاله بندگی نه کوي سوره هود کې وګوره دوی میات کې سوره هود دوی میات بل چاله او بندگی نه کوي الله تعبدو الا الله د بندگی قسمونه مکوې مگر الله لا یو الله لا د بندگی قسمونو کوي دیم عنوان د توحید مسلې ذکر کوي په عنوان د تسبیح سره تسبیح دا عنوان د تسبیح کله کله په لفظ د مصدر سره ذکر کوي بنی اسرائیل کې وګورئ اول آیات کې سبحان الذي اسرا بعبده پاک دی هغه ذات چې شپې بوت خپل بندا صيغه د مصدر ذکر کړه او کله کله صيغه د ماضي ذکر کړي لکه سورې حدید او حشر کې وګورئ سورې حدید التم لفظ تسبیح ذکر کوي په صيغه د مصدر سره سبح لله سبح لله ما فی السماوات والارض دغه شان سورته حشر کې اول آیات کې او کله کله په صيغه د مضارع سره ذکر کوي یسبحو سوره جمعه اول کې سوره جمعه اول کې لفظ نو مضارع راوړي صيغه یسبحو لله پاکی بیان الله لرا هغه چې بر دی وخته او کله تعبیر کوي په امر سره سورته اعلی ړومبیات کې سب اسم ربک الاعلى پاکو غنا دا سلور تعبیرات کوي کله مصدر کله ماضی کله مضارع او کله امر دا سلور نه راجمه کا الله پوخاوم پاکو د شریک نه او الله بیا هم پاک دی شریک نه مستقبل کې او الله پاک وګڼل شریک نه زکه چې الله سره پاک دی مصدر پوخا پاکو نو بیا به پاک نو وګڼ پاک زکه چې الله دی پاک سلور وړه پاک دې له شریک نه نو بخالم پاکي بیان شوا بیا راتلون کې وخت کې بولم پاکي بیانېږي نو تم اوس الله د شریر نه پاکو غنا عقیده پاکه کا دا سلور تعبیرات دریم مسله توحید ذکر کئ په عنوان د حمد الحمدلله دا د پنځو سوراتونو په اول کې راوړي فاتحه ول انعام ول سوره کاف ول سبا ول او فاتر اول د دې پنځو سوراتونو په اول کې حمد راوړل الحمدلله انعام کې مو الحمدلله سوره کاف کې وای الحمدلله سبا کې وای الحمدلله فاتر کې وای الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله درځي پاک ته دې صدارنا نو پاک ته دې صدارنا پاک ته دو نقایسنا نو د کمال په صفاتونو باندې موصوف ته یقینا تاسو کارساز کارساز یو یو سل درش پیدا او دغه شانته ال عمران کې دوی میات کې ال عمران دوی میات مسله د توحید په عنوان د اله سورہ ال عمران کې دوی میات کې الله لا اله الا هو الحي القيوم الله نشته حاجت روا بيد الله نه بیا ور بسیو ګورئ بیان کړی دا الله د دې چې نشته حاجت را به دا الله نه والملائکتو او دا بیان کړی د ملائکو او اول علم او دا بیان کړی د علماو چې یو الله حاجت روا دی پنځم مسله توحید ذکر کوي په عنوان د برکت سره سوره ملک اول آیات کې تبارک الذی بيد الملک دغه شان سوره فرقان اول آیات کې تبارک الذی نزل فرقان علی عبدی او دغه شان دي سوره مومنون کې سوال سم آیات کې مومنون سوال سم آیات برکت چون کې الله چې دا اختیار کړي اسمان او زمکه دغه شان سورته رحمان اتاویا کې تبارک اسم ربک برکت چون کې الله شپغم مسله توحید ذکر کوي په عنوان د الملک لله باچی الله لدا لکه سوره بقره کې وګورئ 204 اتیا کې بقره 204 اتیا لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله اختیار کی هغه دی چې بر دی وخته وای الله باچا د باچانو تو تل ملک مندشا ورکه باچی چا د جو غواړي د دنیا د دنیا حکومت چاله غواړي سور زلور کې وطن جو ملک مندشا اخلی باچی د دنیا د چانه جو غواړي باچا دی الله بیا ال عمران کې اوصل نام کې بیا راځي یو سل یو کم درشتم کې بیا هم راځي او یو سل یو کم نوی کې بیا هم ذکر کړي آل عمران شپږشتم بیا یو سل نهم بیا یو سل شپږشتم بیا یو سل یو کم نوی کې اوم مسله توحید قران ذکر کوي په عنوان د دعا الدعاء لله تعالی سورۃ را سوال سم یاد له دعوت الحق یو الله لرا بننه درشتیا یو الله د بننه دی لایق دارنګي سوره مومن کې سوال سم یاد کې سوره مومنو سوال سم یاد فضل الله یو الله رب لای ارس باندې الله خبردار دی دا عنوانات کله کله دلیل ذکر کی پاغه مان تفریقی بیا دلیل بیان کی بیا بس سمرا توحید ذکر کی رسو وګوره عبادت دغه صفاتونو اعلی چې مخ کې بیان شو رب دې ساسو نفعبدو د دې رب بندگی وکړي دا الله بندگی وکړي دا شان تسبیح ذکر کړي تفریقې په دلایلو سورۃ یونس کې وګوره لسم یاد کې سورۃ یونس لسم یاد کې او چغه جنتیانو اخرنه چغه سبحانك اللهم پاک الله پاک الله دا شان سورې نبا کې یو سل یو یا انما الله اله واحد سبحانه پاک دی الله دې صدارنا چې شي الله درنایبو دغه شان دي مسله د اولوہیت دام ذکر کې تفریح په دلایلو ال عمران کې وګورئ شپږم آیات کې شپږم آیات لا اله الا هو نشتا جترا مگر الله هو الذي يصوركم مخکې دلیل بیان کړو سو لا اله الا هو تفریق کړه دا شان ته ال عمران دوش په دګي بیا راځي ال عمران دوش په دګي وما من اله الا الا الله نشتا جترا مگر الله یو الله حاجت روا دی یو الله کار ساز دی مسله د اولوہیت دا تفریق کوي دا شانتي مسله د برکت دا تفریقې په دلایلو لکه مؤمنون سوال سم کې تبارک الله احسن الخالقین رکعت چون کې دی الله په مسله توحید باندې د مشرکاتو اعتراضونه نه قسم اعتراضونه مشرکین په مسله توحید باندې کوي یو انکار منګ دا مسله نه منو صفات شپږ درشتم کې ويقولون ائنا لتاركو الهاتنا لشاعر مجنون اے پریدو منګه خپل مددگار د وجه دو شاعر او لیونی د وجنا لقول شاعر مجنون پوینا د شاعر او د لیونی وګوره انکار کو نمونوستا خبره الیاذ بالله ته شاعر مجنون موږ د شاعر مجنون خبر نه منو اورې کنه د توحید مسله به نه منله او پتوی به لګولې شاعر او مجنون نو کو بتا باندې پتو لګی دا پنځ پیرې مولا دې مدنه منو دا څه معمولی خبره ده پنځ پیر خو کې لري تا دې خلاغ نسبتونه لري کړې کوم چې پیغمبر ته کړلی دا د وخت نه سره غلا چې ته مسله کې نه کم خلک چې پړه کې ګندې نه توحید نه مني په توحید بیانون کې باندې کوي پتوی لګي انکار دویم اعتراض داغي الخصومت جګړه حق پر سره به جګړه کوله لکه سوره سواد پنځم آیات کې واجب انجاهم منذر منهم وقال کافرون هذا سائر کذاب وی به کافرو دا سائر دی او دروغجن اجعل الله علیه تعالی واحد خا دا دون کار سازان نه یو جوړ کو دی دا دون سنشي کول یو الله ارسه کوي منګه د دې نیکانو بندګانو بندگی دی لکو دا زمون خبر الله تعالی سي دانه چې دیو سکولې شي منګه الله ته نږدې کوي الله ولی ولی امدادونه کو چې عذاب راځي نو ولی وننیو امداد دلونه کو ولی خلاص نکړی سلورم دلیل قیاس فاسد قیاس فاسد دا الله قیاس د دنیا په بچیانو باندې کوي سوره نحل سلور اویا کی فلا تضربو لله الامثال ما بیان الله در مثالنا الله دنیا د باچا شان نه دی وی ګوره دنیا باچا هغه د سړی خپل فریاد پیش کین دي نور تواس کیسو خو سړی وی تانه تلار شي داغه نمخ کې بلې هغه بلې ته وای یا افسر بلته وي بل افسر بلته نه خبر باچا ته ورسی کنه وې دا نیکان بندګان دای سي ذمہوار دي منګ یو بابا ته نه داغله پاسه بل بابا دی داغله پاسه بل بابا دی بیا خبره الله ته ورسی قران وای ولا تضربوا لله الامثال مبيان الله در مثالنا الله د دنیا په مخلوق باندې مقیاس کوه دنیا باچا خو نه پوینو الله خو عالم به کل شی دی پنځم اعتراض دغه اتباع الابا موږ د خپل مشرانو تابعو دا کار زموږ مشرانو کړ دي او موږ د مشرانو تابعو هغه دین چې موږ په خپل مشران مندلې زړه بکو زړه براټینګو ننوم دا وای کتور ته قران سنت بیانې وي زړه بکو زړه براټینګو اورې کنه نو زړه خو د قران سنت مسله ده یو هغه پلاران دي چې هغه نیکان دي داغه خو منه بعضی بدبخت دا آیتونه راخلی او په دې باندې څه کوي د تقلید رد کوي چې دا امامان د دیو خبر به نه مني ځکه هغه دا چې موږ مشران تابعو قران وسره ټکه لګول لا یاقلون مشران دغه نه پویدل ولا یهتدون هغه به سم لار نو هغه مشران چې عاقلون دی او يهتدون دی دغه ومني سورۃ یوسف کې اته درشتمیات کې وګورئ حضرت یوسف علی السلام وایي وتبعتو ملت ابای زروان ما ملت ابای په دین د خپل مشرانو زه د خپل مشرانو په دین روان ما چې کم نیکان دي دای خبره ومني دغه شانتي سورته لقمان کې وګورئ چې دین درته خي لار درته خي نو دای خبره ومني دای په هدایت وبروانېږي داغونه وسنګ نه کې داغونه ډډه نه کې دلته وګورئ او پنځم آیات کې وتبه سبیل من انا بیلیا روان شه پلار دا غچا چې راګرځي ماتا علماء پلار بزید ای په خونه بزید خو دین دی فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون دا هغه مشران دي چې نه پویدل هغه مشران چې هغه نه پویدل دای و نه مني دانه چې هغه بيدینی کړل او تبای کې روانېږي زړه بکو زړه برټینګو دانه شپږم اتباع الظن توحید باندې به اعتراض کو اتباع الظن په ګمان بروانو لکه سورې انعام کې وګورئ یو سل شپارسم کې ایتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون نه روان مگر په ګمان خپل ګمان بس روان دي پلان کې دې کې راتلم جو نه قبر نه هتیفانه आवाज راغی او نه دستا ګمان دی د شپې را پاسې بابا مان لا پاسې دیو بلې دا زه پوښم چې دا کرم مرتبه خوان دی دا خوستا ګمان دی چاوي ماوي ګمان بس روان دي وم تقول علی الله په الله به درو جوړول سوره اعراف اتیشتم آیات کې وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا لِآبَانَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا شرک به کوم الله پاک په دې خوشاله دي زمنګ دا کار الله ته خوښ دي او اتم افتراء علی الله په الله به دروغ جوړول مونږ ته الله ویلی سورۃ اعراف و درشتم کې ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا سو دې غړ ظالم دا غچانا چې په الله درو جوړي او نه هم اتخاذ الولد الله ځان له نائبین نیولنی لکه سوره بقره کې موږ ذکر کړو یو سر شپاړه سم یاد وقالوا اتخذ الله ولدا وای دیو نیو دې الله ولد نائب الله ځان نائبین نیولنی دا مسله توحید او بیا اعتراضات د مشرکین په توحید باندې دیم اصل صداقت د رسول نه دیو بل پیغمبر رسالت داغه سره بشریت منافی غاڼو چې پیغمبر بشر نشي کېده الفوز الکبیر کې نامه صفحه کې نقل کړی دي دیو بوې در علی ګون کې ودو لګلې شي مینس کې سم مناسبت پکار دی را لګون کې نور دی نو لګلې شي نور دی بشر دا پیغمبر بشر دی نه مونږ نه مونږ نامه صفحه کې الفوز الکبیر کې وجه سے بعض ذکر کړه د رسالت بشریت قران کې بای سورتونه د دې داوی د اثبات د پاره دی لکه څنګه چې توحید د مسلې د پاره به صورتونه چلولې شو لکه صورت اخلاص شو دارنګ توحید د مسلې د رسالت د مسلې د پاره به صورتونه قران چلولې لکه انشراح او دغه شان دي سوره تغابن شو سچې مار علی ګلی په خپل پیغمبر نفاتو به صورت می مثلی یو صورت پیش کړي د قران مقابله کې د شانتی علی عمران کې وګورئ یو درشتم یاد کې علی عمران یو درشتم کې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني وایا کمینه کوی دا الله سره نو ما پس روان شي دغه شان دي سورۃ یوسف کې یو سل دې میات کې سورۃ یوسف یو سل دې میات ذالک من انباء الغیب نوح الیک دا خبرونه د پټو دي او وه کوتا تا الله وی زما پیغمبر په غیبونه دی پوا دا دلیل د صداقت دی عدم حضور دا دلیل صداقت ته تنه ما درته وحی وکړه چې حاضر ناظر شو نه صداقت د پیغمبر بیا نه مني الله وی د عدم حضور دلیل صداقت ته تنه موجود واقع تا او ما درته بیان کو بیان رښتینه کې دا دلیل ساده رښتینوالی دی قل کفا بالله شهیدا بین و بینکم ومن عند علم الكتاب هو یا پر دی الله گواه زمو تاسو مینس کې ومن عند علم الكتاب هغه سو گواه چې هغه سره د علم د کتاب علما په دې گواه دي چې دا الله پیغمبر يم دا شان سورې قصص کې سلور سلې ختم یاد کې سورې قصص سلور سلې ختم کې موجود نوې موږ درته وحی وکړه دا دلیل د احساس صداقت دیاله صبات قران ذکر کړلی یو استهزاء پیغمبر پورې بیٹو کې کولې سورته انعام کې وګورئ لسم یاد کې سورہ انعام لسم آیات کې الاستهزاء ولقد استهزئ برسول من قبلک یقینا ټوکی شي دي په ډیرو پیغمبرانو پورې تا نه مخکې کتاب ور ټوکی کین پروا مکوا دا ډیرو پیغمبرانو پورې ټوکی کړلني سورې فرقان وګورئ یو سل وختم یاد کړئ پیغمبر پورې ټوکی کوي یو سل وختم و اذا راوک یتخذونک الا هزوا کله چې وینتا نن ستا در مگر ټوکا هاذ الذی باث الله رسولا دا غسړې دې چې الله رسول را لېګل پیغمبر پورې ټوکی کړلې تا پورې ټوکی نه کوي ته چې دا مسله بیانې العلماء ورسولن ته په لوټو کې کیږي مسخره وکي خلک بشاړي وکي خلک ټوکې وکي مذاق وکي خدا ناشنا نه ده دغه شانتي سورته یونس کې بیا هم راځي درې میات کې سورته انبیاء کې هم راځي شپږ درشتم او یو سلوختم کې سوره حجر کې هم راځي ولسم یاد کې سوره رات دو درشتم کې پیغمبرانو پر ټوکی کړلې دویم اعتراض پر رسالت التکذیب د پیغمبر خبره بینمه ده دروغ وی الیاذ بالله سوره انعام کې وګورئ سلور درشتم آیات کې کستا تکذیب وکي نو باغ مکوا پریشانی مکوا ستانه مخ کې ډېر رسولانو تکذیب کړو ولقد کذبت رسول من قبل د ډېرو تکذیب کړو دا شان سورې نحل کې وګوره یو سل یا رسم کې سوره نحل ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا راغله دیوتا رسول د جنس دیونه فكذبوا نو تکذیب کړو دا رسول ورته راغله نو دیو د رسول تکذیب کړو نیو منل دا خبره وقالو لولا نزل علی آیا وی بدیو اولی روان لګلې شو په دې پیغمبر باندې معجزه درم دله معجزه ول ورنکړې شو قل ان الله قادر علی ينزل آیا الله قادر دی پر لګل د معجزه پیغمبر د سوس کې نشتا معجزه زما قدرت کې نه ده دا شان فرقان کې براشي اتم یاد کې سلورم اعتراض به کو دا مسحور دی پیغمبر ته به مسحور دی لیونه دی سورہ فرقان اتم یاد کې وګوره سورہ فرقان اتم یاد کې پیغمبر ته به لیونه نه روان مگر په وسړی مسحورا لیونی پسې دا خو لیونی دی چونکه سیر سبب دی د پاره د جنون ځکه تعبیر په سیر سره کړل مجنونا مولا لقاری معنی کوي مسحور معنی مجنون ها دا لیونی دی پینزم اعتراض به کو دا ساحر دی سورہ سواد سلورم آیات کې شپږم بشریت دا بشر دی موږ ځکه نه منو بنی اسرائیل کې وګورئ څلور نو یاد کې بنی اسرائیل څلور نو کې کله به اعتراض کوم په لوازم د بشریت دا پیغمبر خوراک کوي د بازار کې ګرځي او میا سورې فرقان سورې فرقان و میات کې نام اعتراض فتوا بالزلالت فتوا بالزلالت پیغمبر باندې فتوا لګوله دا گمراه دی سورہ اعراف کې وګورئ شپږم آیات کې فتوا بالزلالت وقال الملو من قومي ویل اغډلې د قوم د نوح عليه السلام نه ان لنراک فی ظلال مبین انو تا په گمراهی ښکار کې وګوره پیغمبر باندې پتو لګو الله د گمراهی ننوم چې دا مسله کې دا مولیان گمراهان دي اوري پتو بر باندې لګی دانه چې په انبیا باندې پتوې لګولې او تا دا خلک میل نه پغړه کوي او زنده‌باد چغي وي ته مسله کې خلک وي پلانې زنده‌باد نه دا نه کوي تا ته بم پتوې ور باندې لګي الزامات په لګي لسم پتوا بصفات پیغمبر ته بیوقوف وي دې نه پوي سورہ عرب کې ورپسې وګورئ شپږ شپې ته کې سوره قمر کې براشي 25 آیات کې کذاب نشیر او دولسم رد الایدی فی افواههم انبیاء علیهم السلام به بیان تنفر خونو موږ ته بیان نکې سورۃ ابراهیم کې وګورئ نام یاد کې سورۃ ابراهیم آیات نام کې وقالو ابخلو ان غفرنا بما ورسلتم به منګه داغه انکار کو چې تاسو به لګلې شي ساز خبر نه مونږ انبیا به د بیان نه من کول مونږ تاسو خبر نه مونږ اوري من ورته نن چې بیان کې هم وای الګه موږ ته دا مسلې مکو زمون خپل مولیان شته موږ ته مسلې کوي ته موږ ته مسلې نه کوي ستا مسلې نه مونږ زمون د جمعات نوزه ننم دا کوي بیا لسم فرحهم بعلمهم په خپل علمونو باندې خوشاله نو فرحو بما اندو من اللهم خوشاله شول پاره چې دیو سره کمی لمو زمنګ سره خپل لم پوره دي نه په خپل لم به تکبر وکړو من په خپل پویو وقالو قلوبنا غل تا ته زموږ ضرورت نشته ها وقالو قلوبنا غلف ها تا ته زموږ ضرورت نشته موږ ته مسله مکوا دا بٹن برګه ا دې خو بٹن برګه دا کته بورډ کې دې خو بٹن برګه مینی لاړه مینی تلله بیا دا بټن کته کا دا ولا به هغه هم کته کا بي بټن لې ولا کته کا دا نو ګورا دا دغه اعتراضات هم دریم اصل ده صداقت د کتاب قران پاک کې بای سورتونه د دې داوی د پاره چلول شي لکه سوره قدر شو دغه شان سوره علق شو هغه کې صداقت د کتاب ده او کله کله پیاتونو کې صداقت د کتاب ذکر کړي لکه سوره بقره کې وګورئ دوی میات کې هدل للمتقین دا قران هدایت ته لپاره د پرهیزګارو بیا درشتم آیات کې بیا ذکر کړي او سورۃ یونس کې وګورئ اته درشتم یاد کې سورۃ یونس اته درشتم یاد ام یقولون ابترام قل فاتو بسورت مثله من ذرکو یو سورت راوړی د قران شانته یو سورت پیش کړي پشان د قران سورہ ہود کې وګوره الته کې لس آیاتونه وایي لس سورتونه پیش کړي سوره هود یا لسم یاد کړي ام یقولون ابترا قل فاتو بعشر سور مثله بقره کې یونس کې یو سورت پیش کړي هود کې لس سورتونه پیش کړي بنی اسرائیل اتاتیا کې وې ټول قران راوړی چې پیش کی پشان د قران کټول انسانان پیریان راشي او د قران شانته مثال پیش کړي نشي راوړې سوره تور کې وګورئ الته د یو آیات مطالبه ده سلو درشتم سوره تور ګورا کله یو آیات راوړی کله یو سورت راوړی کله یو لس سورتون راوړی کله یو ټول قران راوړی دا ولې الله تعالی د خپل خصم عاجزی بیانې د قران د مقابل عاجزی بیانې چې ګوره د قران مقابله ګرانه ده زئی کتا سو مقابله کول شي دی قران شین دی قران پیش کړي خو ټول قران نشي پیش کولای زئی لس سورتونه پیش کړي لس سورتونه نشي پیش کولای نیو سورت راوړي یو سورت نشي راوړي نیو آیات راوړي فلیات بحدیث مثل یو خبر راوړي د قران شان لکه مناظره کې سړی خپل خصم ته لکه ما دونه دلیل پیش کړو زما د دلیل مقابله کې دونه دلیل ته پیش کا زه دونه نشي پیش کولای نیم پیش کا زه یو دلیل پیش کا زه یو خبره خود خپل تایید د فار پیش کا سمانه ده یعنی ستا په خبر باندې هیڅ دلیل نشته الله فرمایي تاسو د قران مقابله په هیڅ حال نشي کولای کمزوري هغه سورتونه چې هغه ذوات الرا سورتونه دي پاول دای کې حروف مقطعات راغلي ناغه ټول صادر دي په صداقت د کتاب آئے کې صداقت د کتاب دی په صداقت د کتاب باندې پنځاو یا نمبر آیات قسم ذکر کوي په قران دا شان شهادت د الله او د ملائکو په صداقت د کتاب سورې نساء کې وګورئ یو سر شپږو یا کې سورته نساء یو سر شپږو یا شهادت د الله او شهادت د ملائکو اعتراضات د دیو په کتاب باندې و اعتراضات دي قران نقل کړ دي یو اعتراض النهی عن القران د قران نه بندول په خپل هم نه راتلو نور به ورته نه پرې خو دو مزه قران لا لکنن لارو کو سو کې ناسي طالب راضي هو دنه ترجمه کوه دا خو پنځ پیرې نه او دا خو ګورا اولیاء نه مني پلانې نه مني دا بوسخه کې وکولاو کې د بس وسوسو دا د قران من کول او کیم کول سورہ انعام کې وګورئ شپږشتم آیات کې شپږشتم آیات انعام وهم ينهون عنهم وينأون عنهم دیو بندي خلق د قران او بنديږي په خپل د قران ينهون عنه نهي ينها بل بندول او نه آینا په خپل باندې من کېدل لازمی ویناون عنو بنديږي د قران په خپلوم ناراضي بلوم نه پریدي دغه شان د حامیم سجده کې براشي شپږشتم آیات کې دویم اعتراض سوال به تغییر او تبديل دا مسله بدل کا دا مسله بیان او نور خیر دې کې بیانې سورته یونس 15 آیات کې سورۃ یونس 15 آیات وقال الذين لا يرجون لقانا ائتي بقران غير هذا راوړ قران سوا دینا او بدله او دا مسله بدل کا دا ته چې کوم بیان کې دا مکوځه خیر زمانځه او دا سم مسلې بیانو باک نه کین دریمو اعتراض افکن دا خو دروغ دي سوره فرقان کې وګوره سلورم آیات کې په قران به اعتراضات کول سوره فرقان سلورم آیات وقال الذين كفروا ان هذا الا افكنهم نه دا قران مگر دروغ دي ننم دا وای وردا مليان دروغ وای کمزې په قران کې دا مسله راغلي افتراهم دا خدای ځان جوړی ننم وای دا پنځ پیران د ځان جوړی مړه قران کې کم دي او سلورم واعانوا علی قوم اخرون امداد سره کړل قوم بل دا خود دیو مشن دی دا درو خوري او لري پتوی لګی فقط جاءو ظلم و زورا الله وی راتله وکړو په لوی ظلم او په لوی دروغ قران ته نسبت د دروغ کې ظالمان ته قران بیان او دی به دروغ وای ته قران بیان دی دا پنځ پیره مولا دی پتوی به لګی سلورم استورا قران ته به قصې وی دا خاصه قصې دی مړه اوره پنځم آیات کې وګوره سورې فرقان دغه صورت کې جواب قل انزله الذي يعلم السر هو قران اغه ذات را لګل چې په دې په پټو بروختا الله دې بخون کې الله دې رحم کون کې راشه قران ته کینا چې رحم در باندې کې اعتراضونه مکوا پنځم هجران القران قران به پرې خو مذاق به بسې کو سورې فرقان کې وګورئ آیات 31 کې وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا او بو پیغمبر الله زما دې قوم نیول او دا قران مهجورا مهجور د حجر نه دی ټوکا دا ورته ټوکا ښکاری ده دا انګريزي تعلیم لوي خپل بچي کینو استاد سي مينت کو پیسې به ور کولې او د قران د پاره دا ورته ټوکا کو بچي راغی کرانه بچی بور د مینت کو بابا زما د به مزه هم دا پنځ پیریان دی گمراه بدی کی قران دې نه پرې خو یا ماجور د هجرت نه هجرت لري دا قران ځان لري کړو د دې تعلیم نو په جماعت کې د دې درس په جماعت کې نو د دې وینا په جماعت کې نو ته کې ناسل په جماعت کې نو دا ورته ناشنا کار کوي شپږم اعتراض عدم النزول جملتن دا قران یو ځلیول نه راتو سوره فرقان کې عدم النزول جملتن یو ځلې ولې قران نه راتو چې یو ځل غلې سوره فرقان 22 آیات کې وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده ولرانغه پدو قران یو ځل یو ځل ولې دا قران رانغې او چې لګ لګ راځي نن دا الله ویلی او سبا وی دا الله ویلی و مې اعتراض بنزول علی النبی دا په دې پیغمبر راغله موږ ځکه نه منو حامیم زخرف کې وګوره داغي دا اعتراض نقل کوي او درستم آیات کې طائب کې مکه کې بل چا باندې ولې رانغې چې په دې پیغمبر راغې دا درې اصول بیان شو توحید رسالت صداقت د کتاب او نور بیانو لکه تفریو کوي 15 منټه